به بخښل کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هو که چیرته ته د الله په لاره کې په داسې حال کې ووژل سې چې ته صبر کوونکی د ثواب امید لرونکی مخامخ جنګ کوونکی او دشمن ته شا اړوونکی نه یې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وویل چې تا څه پوښتنه درلوده هغه ورته وویل تاسې ما پوه کړئ چې که چېرته زه د الله په لاره کې ووژل سم آیا زما ګناهونه به وبخښل سي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هو په دې شرط چې ته صابر محتسب مخامخ جنګېدونکی یې او شا اړوونکی نه یې خو دا خبره په یاد لره چې د بل چا قرض حق درته نه بخښل کیږي ځکه چې جبرائیل امین همدا اوس ماته دا وویل د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پایل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو د غزني ښار په مطلق اکثریت سیمو مجاهدینو نن درېیمه ورځ خپل کنټرول کلک ساتلی و د میدان وردګ ولایت په سید آباد کې غزني ته تلونکې کومکي قوا وځپل شوه د لسو اشغالګرو په ګډون پنځه دېرش تن عسکر ووژل شول د کابل غزني لاره لا هم تړلې ده په مرکزي بغلان کې بیس او پوسته فتحه د دوو قومندانانو امیر ګجر او زمري په ګډون اته ویشت تن عسکر او اربکیان ووژل شول د فاریاب ولایت په چلګزي کې پوسته فتحه د دوو قومندانانو په شمول څوارلس تن عسکر قتل اووه ویشت تنه ژوبل اووه تن اسیران ګڼ مهمات یې ولجه شوي د فراه ولایت په فرارود کې ګډ دښمن د ښځو او ماشومانو په ګډون اووه تنه شهیدان او زخمیان دیارلس دوکانونه یې چور کړل د پکتیا ولایت په څمکنو ولسوالیو کې اتلس تنه عسکر او پولیس مجاهدینو ته تسلیم شوي شمډی د هر یو دښمن واړه ارزوګان شي شمډی د هر یو دښمن شکست خوړلی دښمن په غزني کې د ملکي تاسیساتو او عامه ځایونو په سوځولو لاس پورې کړی له تیرو دریو ورځو را په دې خوا د غزني ولایت په مرکز کې د مجاهدینو لخوا د دښمن په مراکزو او پوستو پراخ بریدونه روان دي د عملیاتو په ترڅ کې د ښار اکثره برخه له دښمن څخه تصفیه سوې او دښمن په یوه محدوده سیمه کې پاتې او تر ځپلو لاندې دی دښمن په دغه ښار کې د عامه ځایونو هټیو مارکیټونو حتی مساجدو سوځولو ته ملا تړلې ده له تیرو درې ورځو را پدې خوا د مجاهدینو په عملیاتو کې هیڅ ملکی ځای او ملکی کس ته زیان نه دی اوښتی او عملیات په خورا احتیاط پر مخ روان دي خو د دشمن لخوا ملکی کورونه په توغندیو او هوایي حملو کې په نښه کیږي او هم د عامو خلکو اموال په ډیره بې پروايي سره سوځول کیږي چې نن ورځ د غزني په ښار کې د قومندانۍ شاته د قالینو یو مارکیټ ته په قصدي ډول اور اچولی ممکن د دشمن له دې کار څخه هدف دا وي چې په غزني کې د مجاهدینو نوم بد کړي خو د اسلامي امارت ټولو مجاهدینو ته د مشرانو لخوا امر سوی چې هیڅ نیول سوی ځای ودانۍ خصوصا د عامه خلکو اړوند املاک به نه متضرر کوي او نه به هم اور ورته اچوي ټول ملت خصوصا د غزني ولس دې ډاډه وي چې زموږ مجاهدین د دوی ملکیتونو ته د هیڅ ډول زیان رسولو اراده نه لري داسې څه که پیښېدل هغه د ماتې خوړلي دښمن له شرمه ډکه کړنه ده وسلام د افغانستان د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد اوس هم بشپړ خبرونه نن درېیمه ورځ هم د غزني ښار په مطلق اکثریت سیمو مجاهدینو خپل کنټرول کلک ساتلی و دښمن له هوا او ځمکې څخه ډېره هڅه وکړه چې پرمختګ وکړي خو هیڅ یې ونه شي کولی د درنو تلفاتو په لیدلو سره بیرته شاګرز ته اړ کړل شول او له خورا بد حالت سره لاس او ګرېوان دي د تېرې شپې په جریان کې د غزني له ښاره څخه لرې د خواجه عمري ولسوالۍ مرکز امنیه قومندانۍ او نه امنیتي پوستې ټولې ونیول شوې د وروستیو را رسېدلو معلوماتو په اساس په پیښه کې تر دېرش پورې عسکر او پولیس وژل شوي چې جسدونه په سیمه کې پاتې دي له دښمن څخه دوه هموي ټانګونه او اته رینجر موټر له لسګونه میله سپکې او درنې وسلې مهمات او نظامي لوازمو سره ترلاسه شوي په دوهم قدم کې تیره شپه زوړ هوایي ډګر هم له دښمن څخه مکمل تصفیه کړل شو په دغه میدان کې هغه عسکر او پولیس ځای پر ځای وژل شوي وو چې د غزني ولایت له مرکز څخه د ماتې په نتیجه کې دغه ځای ته له ګڼو وسلو او وسایطو سره راتښتېدلي وو د میدان د نیولو په عملیاتو کې تر دوه ویشت پورې عسکر او پولیس وژل شوي ګڼ ټپیان دي شل عرادې رینجر موټر یې سوځېدلي او خورا ډېر وسله مجاهدینو ته په لاس ورغلې ده په دریم پرمختګ کې تیره شپه د غزنی ښار دننه کلاه سبز پلانسي او د کندهار په زړه اډه سیمو کې د زنخان ناوې جغتو رشیدانو او خوږیاڼو ولسوالیو په نامه نقلي مرکزونه ټول فتح شول پولیس پکې وژل شوي، وسلې او مهمات ترې ترلاسه شوي دي، دښمن د یادو ولسوالیو په نامه په غزني ښار کې جعلي مرکزونه جوړ کړي وو. په څلورم ګام کې د غزني د ښار په لمنو کې د دښمن مهم مراکز لکه قلعه نو، قلعه شاده او شاوخوا نږدې سیمې له دښمن څخه پاکې شوې، هلته مرکزونه ونیول شول، پولیس پکې وژل شوي او ټپیان دي. په پنځمه مرحله کې د ښار دننه د محکمې ودانۍ، د قومندان عبدالروف مرکز او ځینې نورې برخې فتح شوي چې د محکمې له موقعیت څخه د ولایت په ودانۍ باندې هم پراخ عملیات روان دي د یادونې وړ ده چې تېره شپه د امنیې قومندانۍ ودانۍ مجاهدینو د یو تکتیک له مخې تخلیه کړې وه چې د دښمن عسکر بیرته ورته راغلي وو خو پرون ورځ ناوخته بیا عملیات پرې وشول ټول ورغلي عسکر هلته راګیر او ووژل شول او امنیه قومندانۍ بیرته ترې ونیول شوه. په یو بل پرمختګ کې په تیرو څلېرویشت ساعتونو کې د دښمن په هغو امریکایي اشغالګرو او داخلي کمانډو عسکرو چې غوښتل یې له کابل څخه د غزني ښار ته ځانونه راورسوي د میدان وردګو له سالارو څخه د غزني تر ښاره پورې اته ځایه د کمین بریدونه ترسره شول چې د معلوماتو په اساس درې امریکایي او ګڼ داخلي ټانګونه له منځه تللي لس تنه امریکایي اشغالګر عسکر او لسګونه تنه کورني غلام عسکر وژل شوي او ټپیان دي لنډه دا هغه قوه چې غوښتل یې په غزني کې له مړ ژوند د دښمن سره د مرستې په هیله دغه ښار ته ځانونه راورسوي د مجاهدینو د کلکو ګزارونو له امله په خپله له پښو ولوېده او د غزني پورې سیګ ختلی و په همدې علت یې تر اوسه پورې د غزني ښار دننه خپلو مورال پرېوتو عسکرو ته هیڅ مرسته نه ده رسېدلې او ټول یې په هیله او کاذب امید کې په مجاهدینو باندې ووژل د دې لپاره چې د دښمن قوت لا هم سره وشیندل شي او تمرکز یې له منځه لاړ شي پرون ګڼو مجاهدینو د دیک ولسوالۍ د مرکز په لوري هم حرکت پیل کړ چې ډیر ژر به هلته هم د دښمن سره حساب کتاب تصفیه کړي ان شاء الله تعالی له نیکه مرغه پرون درېیمه ورځ مجاهدینو د جګړې ترڅنګ دښمن ته د دعوت لاره هم تعقیبوله د دښمن په هر مرکز تر برید مخکې یې هغوی ته د وسلې غورځولو او ځان سپارلو توصیه کوله او د ځان ژغورلو دعوت یې ورکوه. د معلوماتو په اساس ګڼ شمېر عسکر او پولیس توانېدلي چې د اسلامي امارت له مجاهدینو سره رابطې وکړي، وسلې وغورځوي او ځانونه له هلاکت څخه وژغوري. د تېر په څېر پرون هم د کابل ادارې ویندویانو او مسؤلینو د خلکو د تېرایستلو هڅې کولې او ادعا یې کوله چې مجاهدین یې د غزني له ښاره ایستلي او ټول وضعیت یې په کنټرول کې دی په داسې حال کې چې د غزني د ښار پنځه سلنه سیمه هم په واک کې نه لري او د عسکرو او پولیسو د مړو په جسدونو یې د غزني ښار کوڅې او لارې ډکې دي سره له دې چې په غزني ښار باندې د اشغالګرو ځواکونو الوتکو پروازونه کول او څو ځله یې بمبارۍ هم وکړې خو لله الحمد چاته یې کوم زیان نه دی رسولی د تیرو څلورویشت ساعتونو په ټولو جګړو کې نه تنه مجاهدین شهیدان شوي او دیارلس تنه یې ټپیان دي خو د دښمن د تلفاتو شمیر نه کیږي ځکه هره کوڅه هر مرکز او هره پوسته کې ګڼ شمیر عسکر وژل شوي او جسدونه یې پراته دي بل پلو د دښمن یو مهم قومندان د چنګیز په نامه هم کلک ټپي شوی او د قومندان عبدالروف په مرکز کې اته تنه عسکر ژوندي نیول شوي دي دښمن له سختې وارخطایۍ سره مخ دی د کابل رژیم د وایندویانو ټولې هغې ادعاوې چې اجرې رسنۍ ورته انعکاس ورکوي له حقیقته لري او پوچې دي مجاهدین په خورا عالي روحیه خپل سنګرونه او نیول شوي مرکزونه ساتي او خلکو ته د سر مال، ناموس او شتمنیو د حفاظت ډاډ ورکوي، د غزني ښار شریف ولس ښه خبر دی چې مجاهدین د عملیاتو په جریان کې په څومره احتیاط سره د عامه ځایونو، ملکي تاسیساتو او ولسي وګړو خیال ساتي. له میدان وردګ ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي چې له وړمې ورځې راهیسې د امریکایي اشغالګرو او داخلي غلامو عسکرو یوه لویه قوه چي غزني ته د کومک په هدف روانه وه د مجاهدينو تر کارنده او رسا بريدونو لاندي ده ياده قوه د نوموړې ولسوالۍ اړوند ملي خيلو، سلطان خيلو، شيرازي بابا، سالارو، منګليو او يو شمير نورو سيمو کي د مجاهدينو له لوري له پراخو کمینونو او ګڼو چاودنو سره مخامخ شوه او درانه تلفات یې وګالل خبر وايي د جګړو په جریان کې د امریکې اشغالګرو دوه ټانګونه په شیرازي بابا سیمه کې تر هدف لاندې راغلل او په مخامخ برید کې د راکټونو په مټ په بشپړه توګه ویجاړ شول او ګډو اشغالګرو ته پکې مرګ ژوبله واوښته چې وژل شوي عسکر یې په امبولانس چورلکو کې ولېږدول. دغه راز د اشغالګرو یو بل ټانک د یادې ولسوالۍ په ملیخیلو سیمه کې د مجاهدینو له لوري د ایښودل شوي ماین د قوي چاودنې ښکار شو چې له امله یې ټانګ ویجاړ پکې سپاره اشغالګر عسکر ووژل شول په دغه سیمه کې د دښمن په ګډ کاروان وسلوال بریدونه ترسره شول چې له امله یې ګډ دښمن ته درنه مرګ ژوبله واوښته په یاده سیمه کې امریکایي اشغالګرو د وارخطایۍ له امله د مزدور عسکرو په پوسته هم بمبار ترسره کړی چې په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه ویجاړه، اته تنه عسکر ووژل شول، درې تنه نور ټپیان دي. د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس کله چې اشغالګرو د خپلو غلامو عسکرو په پوسته بمبار وکړ نو یې د وژل شوي او ټپیانو د لیږد لپاره امبولانس چورلکې راوغوښتې خو چې کله چورلکې راغلې په همدې وخت کې د اشغالګرو په ټانګ د ماین قوي چاودنه وشوه ټانګ یې ویجاړ پکې سپاره عسکر یې ووژل شول په دې سره امریکایي اشغالګرو په قهر شول او سمدستي یې بیرته د داخلي عسکرو جسدونه په ډیر سپکاوي او توهینامیز ډول له چورلکو څخه راوغورځول او د خپلو عسکرو جسدونه یې ورپورته کړل همدارنګه د یادې ولسوالۍ په منګلیو سیمه کې په نوموړې قوه باندې د مجاهدینو په بریدونو کې د دښمن درې ټانګونه ویجاړ شول چې له امله یې دښمن ته ځاني او مالي تلفات واوښتل. وحشي دښمن وروسته په سیمه کې د ملکي خلکو په کورونو د درنو وسلو په مټ وحشیانه بریدونه ترسره کړل چې له امله یې په سلطان خېلو سیمه کې دوې ښځې، یو ماشوم او د شینګل او سنایي په نوم دوه تنه کلیوال ټپیان شول دغه راز وحشي عسکرو په سیمه کې د ظاهر په نوم یو تن کلیوال په خورا وحشت سره شهید کړ د یادې ولسوالۍ په شیرازي بابا سیمه کې د دقیقو معلوماتو په اساس د یادو جګړو په ټول جریان کې د امریکایي اشغالګرو درې او د داخلي غلامو عسکرو له لسو ډېر ټنګونه ویجاړ شول دغه راز لس تنه امریکایي اشغالګر عسکر ووژل شول یو شمېر یې ټپیان دي او همدارنګه پنځه ویشت تنه کورني غلام عسکر وژل شوي ګڼ شمېر یې ټپیان شوي دي دا یادولو وړ ده چې په یاده ولسوالۍ کې د کابل غزني لویه لاره لا هم په بشپړه توګه بنده ده دښمن له ټولو هڅو سره سره نه دی توانېدلی چې یاده لاره خلاصه کړي او ځان د غزني ښار ته ورسوي د الخندق عملیاتو په جریان کې وړمه شپه شاوخوا دوې بجې د بغلان ولایت مرکزي بغلان ولسوالۍ اړوند شاهي خیلو سیمه کې د خوږګاو سیمې په مهم بیس او انګورباغ سیمه کې د اربکي قومندان زمري په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس جګړې تر سهار پورې دوام وکړ او په لړ کې بیس او پوسته په ټولیزه توګه فتح شول دغه راز د بیس د قومندان امن ګوجر او د پوستې د قومندان زمري په شمول اتلس تن عسکر لس تن اربکیان ووژل شول درې تن اربکیان ټپیان شول او درې تن عسکر ژوندي ونیول شول په بې سوه پوسته کې له دښمن څخه شپږ میله ام شپاړس ټوپکونه، دوه میله امریکایي پیکا ماشیندار او په ډېره اندازه مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل. په جګړه کې یو تن مجاهد د شهادت لوړ مقام ته ورسېد، دوه تنه نور ټپیان شول. د فاریاب ولایت د چلګزي ولسوالۍ اړوند د کیمپ چینایي په قرارګاه او یوه پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ وسلهوال بریدونه ترسره کړل. بریدونو چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې تر سهاره یې دوام وکړ د بریدونو په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتح شوه د قرارګاه د عمومي قومندان اعظم او قومندان جنغا په شمول څوارلس تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل اووه ویشت تنه ژوبل او اووه تنه نور یې ژوندي ونیول شول همداراز د دښمن ګڼ مهمات هم د مجاهدینو لاسته ورغلي په پیښه کې درې تنه مجاهدین زخمیان او یو تن د شهادت لوړ مقام ته ورسید تقبله الله تعالی د راپورونو له مخې تېره ورځ د پکتیا ولایت څمکنو ولسوالۍ کې اتلس تنه عسکر او پولیس له خپلو دندو لاس په سر او د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول تسلیم شوي عسکر د حقایقو په درکولو او د دعوت ارشاد مسؤلینو په هلو ځلو سره د ګوډاګۍ ادارې له لوکیو نه رابېل او د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. د فراه ولایت د فرارود ولسوالۍ اړوند د تودنکانو په سیمه کې وړمه شپه ګڼ شمېر مزدور عسکر او کمنډویان د یرغلګرو د هوایي ملاتړ په مټ د عملیاتو په پلمه راووتل او په سیمه کې په وحشت لاس پورې کړ ګډ دښمن چې تر بیګا ماخستن پورې په سیمه کې و یوه ښځه او یو تن کلیوال په ډیر وحشت سره شهیدان دوه تنه نور کلیوال یوه ښځه او دوه ماشومانې زخمیان کړي همداراز دښمن د کنټینرانو په بازار کې دیارلس دکانونه چور کړي او ګڼ شمېر سرایونو ته یې زیانونه اړولي همداراز د یاد ولایت د مرکز فراه ښار اړوند د نمایندګۍ په سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته وسلوال برید ترسره شو برید چې تر یو ساعت پورې دوام وکړ په پایله کې د قومندان اکبر په شمول درې تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل او یو تن یې ژوبل شو. وروسته مزدور دښمن د خپل عادت له مخې په ملکي خلکو ډزې کړې چې له امله یې ملکي خلکو ته دروند مالي زیان اوښتی. له پکتیکا ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي چې تېره شپه د پکتیکا ولایت مرکز اړوند ګاړو سیمه کې د مزدور پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ. د خبر په اساس د برید په پایله کې څلور تنه پولیس ووژل شول پنځه تنه نور ټپیان دي. دغه راز لږ وروسته د دښمن په هغه قوه هم مجاهدینو د ځای په ځای شویو ماینونو دوې چاودنې ترسره کړې چې یادې پوستې ته د کومک په موخه را روانه وه. د خبر په اساس په چاودنو کې د دښمن دوه ټانګونه ویجاړ، څلور تنه عسکر ووژل شول او څلور تنه نور ټپیان دي. د دایکندي ولایت لاجرستان ولسوالۍ نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي د همدې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دښمن یوازینۍ قرارګاه او مهم مرکز چې د ولسوالۍ مرکز یې هم پکې جوړ کړی وو وړمه شپه ورباندې یو تن استشهادي مجاهد د تکتیکي موټر بم په مټ چاودنه ترسره کړه د چاودنې وروسته په سپکو او درنو وسلو سمبال مجاهدین په یاده قرارګاه برید ترسره کړ چې په پایله کې یاده قرارګاه په بشپړه توګه فتح شوه په قرارګاه کې د مهم قومندان بیدو په شمول درې څلوېښت تنه عسکر وژل شوي چې جسدونه یې د جګړې په ډګر پاتې شوي او نهه دېرش تنه کمانډویان چې د استخباراتو رئیس او یو تن پوځي ډاکټر هم پکې شامل دي ژوندي نیول شوي له دښمن څخه یو اسپي جناین توپ دوې دهشکې یو هپتادو پنج یو ګایز څلور ثقیلان، یو کمانډو هاوان، اووه کلاشینکوپونه، دوه ویشت کارمولي ټوپکونه، دوې توپنچې، یوویشت ایم فور ټوپکونه، شپاړس د شپې دوربینان، درې رینجر موټر او اوولس موټره مرمۍ او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي. د روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د شمنسور په سیمه کې بیګا شپه یوولس بجې د مزدور دښمن په مرکزونو پراخ وسله وال بریدونه ترسره شول. بریدونو چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، درې ساعتونه یې دوام وکړ. د بریدونو په پایله کې نه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل شول او یوه شوبله یې د راکټ په مټ ویجاړه شوه. همداراز د دیراود ولسوالۍ اړوند د شینغولي په سیمه کې پرون سهار لس بجې د مزدورو پولیسو په ګزمه د ویشتونکي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې په پایله کې پنځه تنه مزدور پولیس ځای پر ځای ووژل شول د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ اړوند د پانکیلي په سیمه کې د مزدوري اردو د لیوا پر دفاعي پوسته وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې پنځه تنه مزدور اسکر ځای پر ځای قتل پاتې په تیښته ولاړل په پوسته کې له مزدور دښمن څخه دوه کارمولي ټوپکونه ګڼ شمیر لاسي بمونه مرمۍ او نور مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی د زابل ولایت مرکز قلات اړوند د خارجوی په سیمه کې پرون سهار نه بجې د ریموټ کنټرول ماین په چاودنه کې دوه تنه عسکر ووژل شول همداراز د زاړه نورک په سیمه کې د پوستې دوه تنه مزدور عسکر د درسکوب په مټ وویشتل شول او ووژل شول د یو بل خبر له مخې د حاجي اصغر کلي په سیمه کې په پوسته وسلوال برید ترسره شو چې په پایله کې دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او درې تنه یې ژوبل شول. همداراز د مرکز قلات بازار د پولیسو په کنډه کې د هوانونو په مټ برید ترسره شو چې دښمن ته پکې زیان اوښتی. په خبر کې ویل شوي چې د زابل ولایت له مرکز، شاجوی او بیا د غزني ولایت تر مربوطاتو پورې د کابل کندهار لویه لاره د مجاهدینو له لوري په بشپړه توګه د مزدور دښمن پر مخ تړل شوې ده. او وروستی خبر دا چې د کندهار ولایت د شاولی کوټ ولسوالۍ اړوند د شاجوی مانده په سیمه کې یو تن نفوذي مجاهد پرون مازیګر د مزدور دښمن له پوستي څخه یو تن عسکر یو ثقیل یو کلاشینکوپ یو چریکي هوان یو موټر سایکل او دوه د شپې دوربینان مجاهدینو ته راورسول د خبرونو پای د شریعت رغ رادیو د اسلامی امارت زړورو مجاهدینو د الله تعالی په ځانګړي نصرت سره د دشمن مورال مات سوی لله الحمد پښې په لړزېدو او ځواکونه په تیښته دي بیدار اوسئ خپل عزم لوړ وساتئ ترڅو په پوره بریا جهادي عملیات د فتح تر منزله ورسوئ دښمن له هوا او ځمکې څخه ډېره هڅه وکړه چې څه پرمختګ وکړي خو هیڅ یې ونه سو کولای د درنو تلفاتو په لیدو سره بیرته شاګرز ته اړ سول او له خورا بد حالت سره لاس او ګریوان دي په همدې اړوند مو د افغانستان د اسلامي امارت له ویاند ښاغلي ذبیح الله مجاهد صاحب سره لنډه مرکه کړې چې اورېدو ته یې ستاسو پام راګرځوو چې مجاهدین د ولایت ښار ته داخل شوي دي او هلته یې د حکومت نه مهم مرکزونه نیولي دي اوس هم جګړه روانه ده خو دولتي چارواکي دا داوا کوي چې را مونږ خار بیت د مجاهدینو نه تصفیه کړی دی او مجاهدین بیت په شاتم بيدلې دي نو که په دغه اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات وړاندې کړئ چې آیا د حکومت دغه خبره حقیقت لري او کنه السلام علیکم ورحمت الله تاسو او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ وي د غزنی په اړه باندې د دښمن ادعاوې چې کړې دي چې غني دښمن توانیدل چې مجاهدین له ښار او باسي بالکل حقیقت نه لري دا اوس اوس مجاهدین په مهمو نقطو د ښار باندې حاکم دي د ښار اکثره برخه د مجاهدینو په ولکه کې ده، مهمې نقطې، بالاحصار، حوزې، شاوخوا د امنیه قومندانۍ او ډېر نور مهم جونه او دا اوس اوس هم زه ورته غږېږو د ولایت په مقام باندې جنګ روان دی، ډېر شدید جنګ او دښمن ډېر درانه تلفات لري، معلومات دا دی چې تر یو سلو دېرشو پورې شاوخوا د دوی عسکر وژل شوي دي، په بازار کې او په شاوخوا سیمو کې پراته دي او بل د خواجه عمري ولسوالۍ نن ورځ فتح شو دغه سي د هوایي میدان زوړ هوایي میدان ورته وایي هغه فتح شو او نور مهمې سیمې د غزنی ښار اړوند نواباد او نوې کلی دا سیمې وي دا ټول فتح شول او د مجاهدینو حضور په ټول ښار کې ستا په ټول ځای په قوت سره وجود لري او د دیا کولسوالي په لور باندې د اسلامي امارت مجاهدینو تشکیلات سوي دي نږدې وخت رسیدونکي دي هلته هم بریدونه اجرا سي او دښمن چې کوم تبلیغات کوي په دې اړه باندې ټول پروپاګاندا واقعیت نه لري دروغ وایي خپل عسکرو ته روحیه ورکوي او یا دا د خلکو په سترګو کې قصدن غواړي چې خاورې وشیندي او د داسې درو او پروپاګاندا لارې نه یو نو وخی چې مجاهدین کمزوري کړي دی او دوی بریالي شي مجاهد صاحب ډیره زیاته مننه سلامت اوسئ که دا راته وایي چې حکومتي چارواکي دا خبره کوي کله چې مجاهدین په کوم ولایت باندې حمله وکړي یا کوم مراکز ونیسي نو بارو بار حکومتي ځواکونه دا خبره کوي چې مجاهدین دومره توان نه لري چې ولایت یا هغه ولسوالۍ چې مجاهدین فتح کوي نو هغه په خپل واک کې نشي ساتلی او مجاهدین دا توان نه لري چې د یو ولایت نظام وچلي یو مخ په وړاندې بوزي او یا په ولایت کې د تل لپاره پاتې شي تاسې د حکومتي چارواکو د دغه خبرې په باره کې کوم جواب ورکوئ؟ باید یادونه وکړو چې اسلامي امارت خو الحمدلله یو لوی ځواک ده چې د هر جدي نیولو د ساتلو د کنټرول او استعداد وس لري ولې اوسنۍ جګړه چې د امریکانو په وړاندې باندې روانه ده طبي تاسو پیګې د موږ جګړه چریکي بڼه لري تر ډیره پورې تهاجمي اړخ کم ده نو د جی ساتل په مسؤونه توګه د وخار ساتل هغه توی ډیر لوی انساني تلفات اړې په وخار کې مجاهدین هڅه کوي چې خاریات په داسې شکل باندې ونی سي چې غلطه عام خلکو ته زیان ونه رسیږي او ساتنه په داسې شکل وسی چې زیان ونه رسیږي عام خلکو نو کوشش کوو چې کوم جنو په تاسو وی دغه وساتو او البته نورو خارونو کې کوم جې کې مجاهدین نه وتلو هلته ځان ځان ته مقاصد دغه آداب معلومو مثلا په جنو جو کې زندانیانو خلاصون سوی مثلا دښمن ته لویه ضربه وارده سوې، تلفات یې ډېر سوي دي، همداسي د مجاهدینو د اکمالات سوي دي په ډېر لوړ تعداد باندي. د دغه لوړو اهدافو لپاره مجاهدین ځینې ساحې ونیسي او چې کله هدف پوره سي بېرته بیا پرېږدي، ولې وروستۍ فتحې به انشاءالله ډېرې پایداره او ډېرې کلکې وي، کوشش دا روان دی چې دښمن هسته له د غزني ولایت نه وخېزي، ورسره دغه لویه لاره هم په کنترول کې راسي. او د اسلامي امارت د نظامی کمیسیون د مشرانو او مسولینو د لزومدید سره سم هغه څه ګام به اخیستل کیږي او څه چې د خلکو د ټولو په خیر وي هغه ګام به اخیستل کیږي البته تاسو پکې دا اوس هم اسلامي امارت له 50 فیصد را ډیر یعنی د هیواد د نیمای نه ډیره حصہ په ورکه کې لري مختلف امر چې تحقیقات چې دی یا 15 فیصد یا 20 فیصد ځینو 80 فیصد برابر کړی د اسلامي امارت خاور خاور تر واک لاندې لري نو کله چې کوي چې اسلامي امارت تر نیمای ډیر هیواد باندې خپل سلطه ټینګه کې خلکو ته حقوق ورکړي او خلکو ته نسبی محلي ادارې فعال کې مدام کول چې باقي پاتې سیمو کې هم داسې کار وکړي ولې هر څه د لزوم دي سره دی بهرني یرغلګر مهم دي چې هغه باید د هواد وسړل شي بیا یو مسؤل فضا ته زمينه مساعدېدل شي ډېر تمرکز په دې باندې چې اشغالګرو په وړاندې د اقدامات تر سره شي چې هغوی مایوسه کړي او هغوی د جنګ اراده ماته کړي. مجاهد صاحب که په اخیره کې راته دا وایي چې د غزنی په ولایت کې تر اوسه حکومتي څومره ځواکونه د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شوي دي لکه څرنګه چې د اسلامي امارت د دعوت او ارشاد کمیسیون اعلامیه خبره کړله او حکومتي ځواکونو ته پکې خبر وړاندې کو چې که خپل ځون زغوري نو د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شي او ستاسو د روغ ځون ضمانت درکو نو کو په دې اړه باندې راته معلومات راکړي چې تر اوسه دغه ولایت کې څومره حکومتي ځواکونه مجاهدینو ته تسلیم شوی دي او همدارس کدار ته وایي چې د غزنی په دغه عملیاتو کې څومره مجاهدینو برخه اخیستې ده او اوس په دې وخت کې حالات څنګه روان دي یادونه باید وکړو چې د اسلامي امارت ارشاد دعوت کمیسیون بلې بلنه ورکړه دعوت یې ورکړ چې د کابل ادارې عسکر او نظامیان وسله په مځکه کې د دوی ژوند به وژغورل شي دا اوس اوس مجاهدین په لاس کې لاس پیکر لري جګړې نه مخکې دوی ته دعوت ورکړي د تسلیمۍ که څوک نه تسلیمېږي هغو سره جګړه روانه او د موږ معلومات دا دي چې تر اوسه پورې په غزني کې په سلهاوو تنه عسکر تسلیم شوي دي اسلامي امارت مجاهدینو ته ورډ مروز حساب دا اوس یو سل اویات ولس تنه یو سل ولس کسان تسلیم سی او د تیر ورځې امر بیا لوړو د دوه درې کنډکه خار دننه تسلیم سول درې ټانګونه ولاس رینجرې ځان سره راوړي چې ټول له مهماتو وسلونه بارو او د عمر ډیر عسکرم راغلو مجاهدین ته تسلیم سول او د نن ورځې هم تسلیمي زیاتې وي خو موږ سره امر دقیق ترلاسه سوي نه دي وروسته راپورونه جزئیات رسیږي بیا به ترلاسه سي ولې ویل شي کونو سلګونه تنه ته رسیږي دوی د تسلیم شوو شمیر نور ته هم غږ دا د کچیر دوی رښتیا هم د خپل ځوان بچول غواړي لمرګ ځان ژغورل غواړي نو موږ ورته غیږ خلاصه ده دی به وسله په مځکه کیری او تسلیم شي دغه دی عفو دی اعلامیه نه استفاده وکي او خپل ژوند وژغوري بل خاطر د مجاهدونو تعداد په غزنی کې پوره ده کوم قطعات چې اسلامي امارت په دغه سیمه کې ځای په ځای کړي او هغه کتاب ټول غزني ښار ته کوز شوي دي او نوي جهادي قوتونه هم د نورو ولایتونو هم ورته را رسېدلي دي تازه دمې ځواکونه هم د مرکز ته دا نن نن رسیدلې دي او ځینې ولسوالیو کې سرته فتح وی تیار مجاهدین پکې ولسوالۍ شاوخوا فتح وی دغه خطې او مجاهدین او مسولین ښار ته رسېدلي دي. مجاهدین په کافي اندازه په ښار کې وجود لري او د ښار د باقي پاتې ښار تصفیې لپاره یې مبارزه روانه ده. مجاهد صاحب ډېره زیاته مننه جزاک الله خیر چې د ډېرو مصروفیتونو سره سره دې موږ ته وخت راکړلو او زموږ څو سوالونه دې جواب کړل. سلام علیکم ورحمت الله.